پرون په حکم د مراتب اصول الحديث لګورئ حالته لفظ تیر و یختبرو نو د یختبرو تفسیر در لپاره حاشیه کې کړه ښکاری درلا نو لا يحتج بحديثي قبل الاختبار قبل الاختبار به د حدیث باندې حجت نشي نیوي کپوی نشي په خبره باندې وقد اخطا من ظن ان من قيل فيه صدوق فحديثه حسن لان الحسن يحتج به وای دا خبره غره غلط را کوسو وای چې صدوق کې وای نو بس حدیث حسن نه قبل الاختبار بني بعد الاختبار بني اختبار په معنا پوښوي د د د حدیث ازمایش بکې د نور شیخ چې سره موافقت ده او کوم مخالفت ده نن زموږ سبق د مراتب الجرح و الفاظ هدا ده کنه مراتب د جرح او دا غي الفاظ سدي هیڅ یو راوی مجروح ګرځي عیبدار ګرځي وای ما دل علی التلین بعض الفاظ په نرمۍ دلالت کوي وهي اسهلها فی الجرح او دا ډیر نرم دی په جرح کې چې فلانن لین الحدیث ها لین الحدیث فلانن لین الحدیث و فلانه حدیث کې نرم دی بیا چې داغه باره کې دا وی صراحتن وی چې د حجت نه دی او دا سه مشابه الفاظ لکه مثل فلان لا يحتج به او ضعيف او له مناکیر دا په دوی مرتبه کې دي ادا ټول ګور د یادولو خبرې دي هغه کتاب مخې لنی دریم دا دی ثم ما صرح بعدم كتابه حديثه ونحوه مثل فلان لا يكتب حديثه وې د حدیث لیکل کې دی نشي دا معنا نه ده لیکل کې دی نه د حجت نه ده نه چې ویني لیکل زوی حدیث په څنګه پیژني یا وی اولا تحل اور روایت عنه وای دنه روایت حلال نه او ضعیف جدا او واهن بمرتن فلان انتهائی کمزور دی واهن بمرتن دا دریم مرتبه ده ثم فافیه اتهام بالکذب اے په دروغ متهم کیدل دی ونه وی مثلا فلان متهم بالکذب فلانه په دروغ باندې متهم دی دل په دروغ کې انتها ده او هو رکن الكذب وای دا خو سم د دروغ یو ستن ده ها نو دا مراتب په ترتیبه غټول یو شانتي ګورې نه دي حکم هذه المراتب حکم د دې مراتب وسره اما اهل المرتبتين الاولين هر چې دا دوړم بنو مرتبو والدي فانه لا يحتج بحديثهم طبعا نو طبي طور به د دې په حدیث باندې دلیل نشي نیوي لکن یكتب حدیثهم لیکل کېږي به حدیث د دې لیل اعتبار فقط ها صرف د اعتبار او نصيحت د پاره وان کان اهل المرتبه الثانيه نو دا تاسو دا سبق نن ختم شو بیا به ان شاء الله نور وایو